مخکې آیات کې وی چې دی يهوديانو اهل کتابو دای به عوامو مالونه خړل او دای به په دې کې په موږ باندې څه ګناه نشتا ليس علينا في الاميين سبيل دا عوامو په دې مال خړو کې په موږ سم ملامتي او ګناه نشتا نو دغه نفي هغه ابطال په دې بلا سره کوي نو کوم خلک چې د د قران او د الله د کتاب په مقابله کې دنیا غوړه کوي او د دروغ قسمونه خوري په دې باندې دنیا ګټي غیله تخویف نه پنځه سزاګانې او عذابونه ورل ذکر کوي یو دا چې لا خلاق لهم فی الاخره دې خلکو په آخرت کې صبر خنيشتا د الله په کتاب باندې په احکام باندې عمل نکول دا د وادي ماتول دی او په غي باندې دنیا غسل دی نقض العهد وعده ماتول دا ګناه کبیره ده حرام کار دی عظیم جرم دی صحیح حدیث د مسند احمد و غیره کراغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا دین لمن لا عهد له د چا چې په واده باندې پابندي او پرواله نشته دا بی دین انسان ته د سره دین نه معلوم دارنګ رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د منافق سلور نخي او علامي ذکر کړي حدیث له متفق علیه وای سلور نخ او علامی دی پچا کی چې موجودی نو د خالص منافق نه اربع من كن فيه كان منافقا خالصا سلور نخ یو خصلتونه دي چې پچا کی نو د خالص منافق دی یو باغی کې دی واذا وعد اخلف کله چې چا سره وعده وکړي نو هغه مخالفت کوي وعده ماتي په خبرو کې دروغ وایي د خلکو سره دوکي کوي په جنگ او پرزونو کې د خلکو سره چې چا سره جنگ وي نو کنځلې کوي بد ردی وایي دا د منافق غسلور نخيري د سپو په شانته د خنجرانو په شانته په دې اور او جهنم کې کور شي او الله بورلوي زما سره خبرې مکوي ذکرای په جهنم کې مطالبه کوي چې الله مونږ به بیا دې ګناهونو ستانه فرمانه لنه واپس کیږو خو د جهنم نو مرو باسا الله بورلوي اخسئوا فيها ولا تكلمون قران کریم الله رب العالمین د لفظي تحریف نه محفوظ ساتل نه خو معنوي تحریف پکې اوس هم ډېر باطل فرض خلق کوي هر بی دین او باطل فرض کې ګوري د غلط نظریه او د غلط عقیده د فارد قران د آیاتونو تحریف کوي معنی بدلي ځکه تورات کې خدا او چې شادي شده دا کار وکي نو هغه سنسار کول شي رجم وي دی ویلار شي د نبی اسلام نه تاسو کوي کچرته اسانه فیصله وکنو به منو او کنه داغه په شریعت کې داسې حکم یې لکه زمو شریعت کې چې څنګه ده نو نور خبرې نه منو دا به نه منو نبی رسول الله والسلام لچراغ نبی اسلام ورلوي تاسو تورات راړی چې پاغي در لفي سلو حکم زمون په شریعت کې لا حکم نه راغله نو دای تورات رانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم امي او دا د اغي صفته او وصفه لسل نشول کوله لیکل نشول کوله دای مولا له او تورات د دې بارت سوی نو د رجم په آیات باندې لاس کې خود او مخ کې رسته تسول وسل عبرانی کلام او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په نه پویدو په خپل ورله وضاحت هم شروع کوه مولا خو دې مطلب دا دی چې دا فکر څوک کې نو مخ به ورله تور کې په خر باندې به سور کې بازار کې ور پسې چغي وې چې و شرمېږي او بیا دا کار نه کوي عبد الله بن سلام رضی الله عنه د دې عالم او ایمان وروړي جلیل القدر صحابي دی اور لوی د الله دشمن لاس پورته کا چې لاس پورته کو فائدہ آیت الرجم تلوح په دې آیات مبارکه کې اوس د دې يهوديانو د دې اهلي کتاب یو بل قباحت ذکر کیږي چې پیغمبرانو او نیکانو خلکو له د شرک د جواز نسبت کولو چې موږ دا شرک ذکر کوو فلانی پیغمبر او نبی را لویلی فلانی نیک کسرا لویلی لکه نن سبا هم چې بعض جاهلان او ناپوه خلک مکل په شرک کې مبتلا وي وې دې فلاني بابا او دې نیک کس دا وصیت کړو پنځون معنی کڅوک نه جوړ شول نه نکي او دا نه فرو خطا او مال را نه زمانه او نه غفل زما د کبر مال کې او نه ستلا د خاور ځان پورې او نه مګرین وې خپل خون به په خپل غاړه خام خاطا سو بروانی گئی د پخوانو امتونو د طریقو پسې دا غي په نقش قدم بځي بالکل لیش پلیش باور سره برابرې گئی او غز په غز باور سره برابرې گئی تر دې ک فاغی کې څوک د سمسری او د شلان تیغه سوراخ او کور لور دن نشي نو تاسو به موردن نشي مطلب دا کاغی د نکولو کار کړه نو به تاسو مخی هغه که د خپل محارم سره زناونه کړی نو تاسو هم دغه زناګانې شروع کړئ دا حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی صحابه کرام ته تاسو کو یا رسول الله اليهود والنصارى اې دا الله پیغمبر تاسو يهود او نصارا یادوي چې دا امت بای پسې قدم په قدم رواني او دا غي غونته ناکار اعمال وکي نو رسول الله عليه الصلاه والسلام ورلوي فمن که يهود او نصارا ني نو بیا زسوک یادوم ځکه کتاب د الله تراغي په پوي دی نشي تراغي په عمل نکېږي چې سنت د پیغمبر ورسره دي ولا يأمركم أن